قانون کانام التقاء ساکنین علی حده و غیر حده ولا قانون یہ قانون مکمل وجوبی ہے قانون کا مطلب ہے اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ التقاء ساکنین دو قسم پر ہے علی حده و علی غیر حده علی حده وہ ہے جس میں تین شرطیں پائے جائے دا قانون دے د التقاء ساکنین والا قانون د قانون حکم دی وجوبي مطلب او مقصد د قانون دا دی چې التقاء د ساکنینو دوه قسمه ده یو د التقاء د ساکنینو علی حده ده بل التقاء د ساکنینو علی غیر حده ده ودلته دا خبره ده چې قانون کې چې دا کتاب کې کوم راخیستي دي دا اول شرط نه دویم شرط نه دریم شرط نه ډیر وګړه ده ها زه به مختصر درته وایم حکم سره نو بیا تاسو ور سره دا مطالعه کې خپل نو التقاء د ساکنین دوه قسمه ده یو علی حده بل علی غیر حده علی حده دي ته ویل کیږي چې پاغي کې شرایط وي علی غیر حده دي ته ویل کیږي چې هغه شرایط سره ثابته نه وي علا حد هی دې تل کېږي چې پاغي کې درې شرطونه دا درې شرطونه چې موجود وي نو دې ته التقاء د ساکنین ویل کېږي او که په دې دریو شرطونو کې یو شرط منتفي یا دوه شرط منتفي یا درې وړه منتفي یا اول به منتفي یا رستید به منتفي وي یا اول او درې منتفي سو صورتونه جوړيږي و صورتونه جوړيږي د بیان کړی دي نو دې ته چې ویل کېږي التقاء د ساکنین علی غیر حده على حده دا من درې شرطونه کوم شرطونه اول ساکن مدوي مدد دې تر کې چې حرف الله ساکن ما قبل حرکت ما قبل حرکت شوی اول ساکن مدا یا یا د تصغیر وی دویم ساکن چې شوی مدغمون فيه وی او دریم شرط دا ده چې کلمم چې شوی جوابي نو چې په دې التماع د ساکنن په دغه دریو شرایطو باندې راسي نو دې ته چې ویل کېږي التقاء د ساکنینو علی حده مثال به څنګه لکه احمار احمار کې اوس التقاء د ساکنینو راغلی ده او دا التقاء د ساکنینو علی حده ده علی حده دا معنی چې درې کې درې وړ شرطونه موجود دي احمار کې اول ساکن چې دی الف دی او دا الف چې دی ماده دی ثاني ساکن مدغم فيه دی ځکه دا را مشدده ده او کلمه چې ده یو ده او حموره کې اول ساکن ماده د زکوو ساکن ما قبل ته مضمون دی ثاني ساکن مدغم فيه دی او کلمه کې شدا یا ودا یا یاد تصویر یا خدای چې اول ساکن یاد تصویر مثال به څنګه لکثیر دل تصویر کې دای اول کې شدا نه دا خو دغه والا مثال دی اول سا یا ماده ده او ثاني ساکن مدغم فيه دی او کلمه کې شدا تصغیر والا مثال لکه خوای ستون اول ساکن کې شه دی لکه یا د تصغیر ده ثاني ساکن کې شه دی ما دغه د مدغم فيه دی او کلمه کې شه ده یا ودا نو دې ته ویل کېږي اجتماع د ساکنین علی حده او چې په دې دریو شرطونو کې یو شرط منتفی سي یا دوه منتفی سي یا درې وړه منتفی سي نو دا څه شي مثال په تور باندې اول ساکت ماده نه دی ثاني مدغم فيه کلمه یو ده فاول ساکن چې شي نه دی مدن د دې تم دام چې شي دی علا غیر حدیث دی یا د چې چل د چاول ساکن مده دی خو ثاني مدغم فيه نه دی یا د چې چل د چاول ساکن مده دی ثاني مدغم فيه دی خو کلمه چې شي ده لکه یو نه ده په دې دریو شرطونو کې چې یو شرط منتفی سي نه دي تر څو کې علا غیر حدیث ویل کیږي اوس حکم د علی حده تی شه دی او حکم د علی غیر حده حکم د التقاء د ساکنین علی حده تی راسی ویل د ساکنین دی مطلقاً کغه حالت د وقفي او که حالت د چاوي وصل وي لکه احمار اوس ګور دا احمار دلته موږ وقف نه د کړه بیا هم چې شه ده ساکنین ویل کیږي او که حالت وقف ونن وصل وی پوګي پر احمار دلته ویل کیږي ساکنه او که وصل راشي لکه احمار زیدون یا احمور زیدون یا سیر زیدون نو په دې صورت کې په صورت د وصل کې ساکنین ویل کیږي او په صورت د وقف کې چې څه دي ساکنین ویل کیږي دا د حکم د اجتماع ساکنین علی حده سو او اجتماع د ساکنین علی غیر حده کې راشي دا غي حکم دا دی چې اول ساکن اول ته وګورو ساکن اول ته وګورو چې کله اجتماع ساکنین علی غیر حدیه راځي انده معنی چې په دې شرطونو کې یو شرطي چې سي منتفی سي نو دا غي حکم څه شه دی چې ویل د ساکنینو دی په حالت د وقف کې ساکنین په حالت د وقف کې وایو لکه غفور دا غفور نه ده اجتماع د ساکنین راغله په مابین د وا او د ساکه راکی نو دواړه ساکنان په حالت د وقف کې ول کېږي دلته کوم شرط منتفي دی ثاني ساکن مدغم فيه نه اول ساکن ماده دی کلمه یو ده خو ثاني کې شنه دی مدغم فيه نه دی رحیم دا په حالت د وقف کې ول کېږي دلته کوم شرطونه دی لکه اول ساکن ماده کلمه هم یو او دومره شته چې دا دویم شرط پکې نشته چې ثاني ساکن چې چیرې مدغم فيه ده یا میعاد نو دلته ماول ساکن ماده کلمه هم یو خو چې شنه د ساکن نو حکم د علا غیر حده دا ده چې په حالت د وقف کې بدواړه ساکنن څه شي کیږي ویل کیږي او حکم د علی غیر حده دا ادا او کا د سی چلو وقف نه کوم بلکې څه شي کوله کا وسلم کو نو اول وصل کې به وګورو که اول ساکن ماده یا نون خفیفه وي اول ساکن ماده یا نون چې شی ویل خفیفه نو دې صورت کې چې کله موږ وصل کاو نو کدا اول ساکن ماده یا نون خفیفه دا به حذف کیږي دا به چې کیږي سوا د دریو ځایونو نه په نور عام ځایونو کې بدل شي کېږي ادریو ځایونو کې حذف کېږي خو بس هغه کې بیا لږ تفصیل دی بروسته راځي کچرتا التقاء د ساکنون علی غیر حده راغله حکم دا ده چې په وقف کې به ویل کېږي دواړه ساکنین او په حالت د وصل کې بګورو که اول ساکن مدا یالونی خفیفه ودا به چی کېږي حذف کېږي مثال به څنګه لکه قلنا واخلا لکه چې واخلا قلنا دا فصل کې چې شو قاولنو واو متحرک ما قبل ته مفتوح 50 سره بدل کړ علاکه طالب سره نو چې شته نه جوړ شو قال نه ته جوړ شو اجتماع د ساکنین راغله په مابین د الف او د شا کې لام کې اوس دلته د اجتماع ساکنین علی حده ده کله غیر حده ده غیر حده کم شرط پکې نشته ثاني مدغم فيه نه ده او اول ساکن ماته ده اول ساکن چې چره ځکه الف ما قبل ته مفتوح ده نو دلته به د الف چې شي حذف بشي نو شی به نه جوړ شي قال نه به نه جوړ شي بیا تقول نو تلنا ولا خیر رستر روانه ده یا اضرب القوم اضرب القوم دا فصل کې چې شی وو اضربو اضرب القوم دا فصل کې اضربو القوم چې کله د چې چلوسه چې وصل راغی نو څه تلوسو حمزه وسله په درس کې ساقي سو استماع د ساکنین راغله په مابین د واو او د چا کې لام کې نو دا استماع ساکنین علی حدیه وا کاله غیر حدی کم شرط کې نو دو شرط یا اول ساکن خو ماده ده او ثانی مدغم فيه نه ده کلمه یو نه ده دا دو شرط پکې نو نو څه سلام وکړه لا تهنن الفقير کله چې د لا تهنن وصل وسه د الفقير سره نو حمزه وصله په درس کې چې شوه اجتماع د ساکنین راغله په مابین د اول نون خفیفه او د ساکن لام کې نو الک التقاء د ساکنین علی حدیه دا که غیر حدیه دا څو شرطونه پکې نشته او یې په دې باندې دوه شرطه پکې نشته یو هم پکې نشته دی درې وړه نشته اول ساکن چې شي نه دی لکه ماده نه دی ثاني مدغم فيه نه دی کلمه هم چې ده لکه نو درې وړه شرطونه پکې نشته دی نو التقاء د ساکنین علی غیر حده راغله نو دانونی خفیفه هم چې شي کلکه حذف کنو چې شي تنې جوړ شو لا تهن الفقيره دلته دونو نه دي نون خفيفان تنه حذف نو لا تهن الفقيره تنه جوړ شو خو سوا د دریو ځایونو کې اول کچر تمدب یا نون خفیفه خو فارجه کې حذف کی خو په دې دریو ځایونو کې نه حذف کی درې ځایونو کې حذف کی خو څوک اول حذف کوي او څوک ثاني حذف کوي دا او کچر ته د شي چلوي کدا چې چلی چې اول اول ساکن چې شه ده لکه ماده یا نون خفیفه نه ده التقاء الساکنين على غير حده ده اول ساکن ماده یا نون خفیفه نه ده نو بیا بس چلو کو او احتمال ساکنین راغله او موږ وصل کو نو په دې صورت کې باغه ساکن چې د کلمې په آخر کې د هغه ته حرکت د چا ورکو کسره ورکو هغه ساکن تبع حرکت د کسری ورکو چې کم ساکن د کلمې په چا کې ده آخر کې ده مثال به څنګه لکه لو استطعنا لو لو استطعنا دا پاسل کې لو استطعنا او چې کله لو اتصال د استطعنا په سراغی نو حمزه وصله په تر کې چې شوا ساقط شوا نو اوس اجتماع د ساکنین راغله په مابین د و او د چا کې سین کې اول ساکن ماده ده ځکه و ما قبل دي شه ده لکه دې کې کوم شرطونه نشته درې وړه نشته اول ساکن ماده نه ده ساکن مدغم فيه نه ده کلمه چې څنګه اوس دا تل کو چې کوم ساکن د کلمې په اخر کې راغلی دی هغه ته حرکت د چا ورکو کم ساکن د کلمې په اخر کې راغلی او لو ځان ته کلمه د استتانه نو وو په اخر کې راغلی نو وو ته به حرکت د کسری ورکو نو چې به تنه جوړ شو لو استطعنا به تنه جوړ شي بل مثال لکه چې شی واخله لم يحمرر دا لم يحمرر دا د څه چلو کنه دا يحمررو کنه لم جازمه تم په داخل ک کنه اخر ته چی شی ورک جزم دارا ساکن اسوا اوس موږ ادغام کو نو ادغام د وجنه خو باول حرف ته چی شی کوي ځکه دوه حرف د یو جنس نه چې راسي اول ساکن کړل شي ثاني کې څه شي کېږي مدغم شي نو دلته د شي چل وسه چې اول رام ساکن کړ چې اول رام ساکن کړ نو دویم رام چی شي وا نو اجتماع د سار اغلا ساکنین او رغلا علی حده ده کاله غیر حده ده علی غیر حده کوم شرط کې نشته یو پکې څه کلمه چی شي ده یو ده او بس دا دوه شرطونه پکې نشته چې ثاني مدغم پی او اول د چی شی ولکه نو د چې چلم کو ثاني ساکن ته حرکت د چا ورکه کسری ورکه نو او ثاني کې نو چې شمته دین جوړ کو لم يحمر ری خو دلته د چې چل د چې ثاني ساکن ته حرکت د فتحي ورکول هم چې شه دی جایز دی ولی ځکه چې فتحه احب اخف الحرکات نو دیو جن لم يحمر ویل هم چې شه دی جائز دی او کدی کې فقط ادغام کې سره ادغامونه کې دام چې شه دی لکه نو دیو جن لم يحمر کې درې وجوهات جائز دي لم يحمر ویل جائز دي ځکه دا د التقاء ساکن علی غیر حده د وجنه لم يحمر ویل هم جائز دي ځکه فتحه چې شه ده اخف الحرکات ده او دام جائز چې فقط چې شه وکړو ادغام وکړو خلاص ودي خبره او کده شي چلوي چې اجتماع د ساکنین علی غیر حدیه راسي اول ساکن د شي چلوي ها علی غیر حدیه اول ساکن ماده نونی خفیفه نه دی دا خو مونږ دا ولې چې وصل کونه د شي چل کو چې کوم ساکن د کلمې په اخر کې راغلاغي ته حرکت چا ورکو کده چې چلو چې یو ساکن هم د کلمې په اخر کې نه راغله نو بیا ساکن اول ته حرکت د چا ورکو تسری ورکو ساکن اول ته حرکت د چا ورکو مثال به څنګه لکه یخسمونا یخسمونا دا فصل کې چې یختاسمونو نو صاد راغې په مقابله د فای افتعال کې نو الکه تام په تاسو سره بدل کا نو یخصا یا اقصا سیمونه ته جوړ شو بیا څه چل وسو یا خو ساسمونه یا اقصا سیمونه ته جوړ شو او څه چل وکړو دا دلته موږ ادغام کو کنه نو اول فادم چی شي کو ساکن ک چې ساکنم ک نو چې اول فادم ساکن ک استعمال ساکنین راغله په مابین د چا کې صاد کې نو دلته ساکن یو تم حرکت د چا ورک کسری ورک نو چې شته نه جوړ شو یخص سیمونه ته نه جوړ شو همدارنګ لا یهد د کوم دا فصل کې چې هو یا تاتی او تام په دا سره بدل کا یا د دې ته جوړ شو نو دال اول ساکن ته د ادغام د پاره اجتماع ساکنین را په مابین د ها او د دال اول کې نو ساکن اول تم حرکت د چا ورکړه کثری ورکړه نو چې ته نه جوړ شو یهد ته نه جوړ نو خلاصه دا سو التقاط ساکنین سو قسمه ده على حده او على غیر حده على حده دي ته ویل کیږي چې په کې درې شرطونه وي اول ساکن ماده ثاني ساکن مدغم فيه کلمه هم چې شی ویل کوي یو وی حکم چې شی دی ویل د ساکنینو د مطلقاً که حالت د وقفي او که حالت د چاوي لکه احمار زید او یا احمار نو دواړو صورتونو کې ساکنین څه کیږي ویل کیږي کا التقاء الساکنین علی غیر حده راغله یعنی دا من د درې شرطونو کې یو شرط پکې نو نو بیا څه حکم دی نو ګوربا نو اول دا چې په حالت د وقف کې ساکن ویل د ساکنینو دی حالت د وقف کې څه دی ساکنین بوایو او په حالت د وصل کې بګورو که اول ساکن ماده یا نون خفیفه وو نو دا ماده او دا نون خفیفه به چی شي کو حذف کو که اول ساکن ماده یا نون خفیفه نو بیا به هغه ساکن ته حرکت د کسری ورکو چې کوم ساکن د کلمې په چی شي کېدای او کچه ته یو ساکن هم د کلمې په اخر کې نه وو نو بیا هغه ساکن ته حرکت د کسری ورکو چې کوم چی شي دی اول فقط هغه یو ځای په پکې وایو ښا حکم علی غیر حده حکم د علی غیر حده څه شي دی چې دا درې ځایونه پکې معلوم سي هغه د پاره وایو حکم د علی غیر حده دا دی چې پړنا ساکنین کا ویل د ساکنین دی په حالت د وقف کې لکه غفور رحیم میعاد اور نه پړنا ساکنین کا حالت وصل می الکه ساکنین په حالت د وصل کې نه وایو بلکې حالت وصل می دیکھا جائے اگر پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہو تو اس کے سوا اس کو سوائے تین جگہ دا سوا د درې ځایونه بل اتفاق حذف کر دیا جائے مثال دا غي چې پهل ساکن مدا وی لکه قلنا او اذرب القوم مثال د دې چې پهل ساکن نونی خفیفه لکه لا تو هن الفقير دا پاسه کې لا تو هن نه الفقير حمزه وصله په درد کلام کې ورګدله نونی خفیفه او د لام په منځ کې التقاء د ساکنین راغی نونی خفیفه هم حذف نو چې ته نه جوړ شو لا تو هن الفقيره نه جوړ وو تین مقام هغه درې زینا چې پاغي کې اول ساکن حذف کیږي نه هغه دادی یو د اجوبونه د باب فعل مستر بل د اجوبونه د باب استفعال مستر بل د اجوبونه چې شي اسم مفعول ځکه ان تینو میں اختلاف ہے دلته حذف کیږي خو اختلاف دی بعض پہلے کو حذف کرتے بعض پہلے اول حذف کی او بعض دویم حذف کی لکه اقامه او استقامت او مقول دا اقامت فاصل کې چی شو اقوام بیا د یقول تقول ولا و متحرک ما قبل تهر فی ساکن حرکت د قاف عمر کچاته حرکت د عمر کچاته بیا و ساکن ما قبل ته مفتوح یقال تقال على قاعده دا دا و په چا سره بدل اوس اجتماع د ساکنین راغله اجتماع د سره راغله اول ساکن ماده ده کنه الف ما قبل ته مفتوح او اجتماع ساکنین هم په دوه الفینو کې راغله دا دو الفونه راغی اوس الف حذف کې کا اول الف حذف کې کا په هر صورت کې اول حذف کې هم اقامتون دی قدیم حذف کې هم خو دومره فرق دی ښا چې اول الف کې د اصلي دی او دویم الف کې د چی شی دی لکه زائد دی نو کاول حذف کې هم اقامتون دی کدویم حذف کې هم چی شی دی نو څوک اول حذف کوي او څوک چی شی کوي نور چی چې پته نه لګيږي وای پته پدې کې لګيږي چې سړی قسم وخوري زبنن په حق زائده باندې چی شی نه کوم تکلم نکوم او بیا دې چې شی وای الکه اقامتونه بیا تکلم وکنه نو تکلم نکوم او د اقامتن ولې نو دا چې شی ده هانس کی کنه هانس کی چې څوک اول حذف کوي نو داغه په نسبت باندې څه شو او چې څوک ثاني حذف کوي داغه په نسبت باندې حانث نشو په دغه یو فرق دی یا استقوام دا فصل کې چی شی ولکه دا استقواما ده کنه اقامت استقامتون دا فصل کې چی شی و متحرک یقول تقول ولا قادی مطابق خاف تمر کو بیا دی یقال تقال ولا قادی د وجه نم طالب سره بدل استعمال ساکنین رغله په مابین ته چا کې ګولې پهنو کې نو څوګ اول الف حذف کې څوګ ثاني اولم حذف کې نو استقامتون ده که ثانیم حذف کې همغه خبره ده چې اول اصلي ده او ثاني چې څه ده زائد ده او مقبول مقبول دا په اصل کې چې شو مقبول و متحرک ما قبل ترتیسی ساکن حرکت دوام نقل کم عقب القاف تمرکه اجتماع ساکنان په مابین د دوړو واوینو کې څوک اول حذف کوي څوک وګي په دې څوک دا اول حذف کوي ولی ودا ثاني چې دا علامه د جمع ده کنه اول علامه لا تحذف علامه انها حذف کیږي نو دا خپل دلیل لري او څوک ثاني حذف کوي ولی وې ځکه دا زائد دی و زائد او حق بالحذف زائد څه ده لکه دا د حذف ډیر زیات مستحق دی پہلے دونوں میں واو کا فتحہ نقل کر کے ما قبل کو دے کر واو کا الف کے ساتھ بدل دیا اب دو الفوں کے درمیان التقاء ساکنہ نے او يخصمون دا فصل کې لا يهتدي او لا يختصمون دا لصاد وقت شد باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې تا د افتعال په دوه لصاد سره بدل کا او بیا دا دویم دا لصاد کې مدغمه کا نو اول مثال کې دا دال مدغمه او د ها په منځ کې التقال ساکن راغله دوی مثال د خاو د صوت په منځ کې التقال ساکن راغله اول ساکن مدنون خفیفون او یو ساکن د کلمې په اخر کې نو اول ساکن تم حرکت د کثیر ورکو نو اما لا يهدي او يخصمون نتیجه لکه بل حرکت کا ورکو مثلا بس اصلي خو حرکت د کسری دی که نور حرکتونه ورکو یا د زمي حرکت ورکو یا د فتحې حرکت په بدی عارض د وجنه ورکو کوشي ور باندې التقاء ساکنه علی حدیقه بیا ضرورت نشته بدري ظلم ویلي ورپسې قانون ته د قلنا او د تلنا والا قانون د قاعده حکم د وجوبي مطلب د قاعده دا دی چې وا وی مضمون یا دا وا وی چې شه مفتوح صيغه د ماضي معلومي په شش اقسام کې دا د ثلاثي مجرد نه او په اقسام کې دا چې شوی اجوافونه وي نو قاعده دا ده چې دا کله وو په الف سره بدل شي او دا الف د اجتماع ساکنین د وجه نه چی شي اوس قاعده دا ده چې دی فا کلمې ته حرکت د زمي ورکولې ورکولې شي وجوبن ولی د دې لپاره چې دا زمه دلالت کوي په چا باندې لکه حذفیت وو باندې فائدہ د کل نه او د تل نه والا قاعده د قاعده حکم د وجوب مطلب او مقصد د قاعده دا دی چې کله و مضمومی یا چې شوی لکه مفتوح وي صيغه د ماضی معلومي او افتا شخصام کې د دې شوی د ثلاثي مجرد نوي او افتا اقسام کې د دې شوی اجواب وي اجواب وي دغه واو او چې کله په الف سره بدل شي او بیا د الف اجتماعي ساکنین د وجنه چی چی وګورځي نو الک فا کلمه ته به حرکت زمي ورکول شي ولی د دې چې دلالت کوي فاصله د چا باندې لکه قلنا دا فاصل کې چې شوم قاول نو و متحرک ما قبل ته مفتوح فالف سره بدل کړي شي ته نه جوړ قالنا اوس استما ساکنه نقل په مابین د الف او د چا کې لام کې نو کومه قاعده د وجنه التقاء الساکنين على غیر حده چې موږ ولې کساکین اول ماده او هغه بچی څه کیږي متعلق هم حذف کو نچې ته جوړ قال نه پیدو چې ته جوړ شو قال نه اوس دغه زمون قاعده ورته متوجي شو د کله د الف د التقاء ساکنین د وجنه حذف سي نو دا واو چې هغه الف چې بدل د واو نه راغله هغه حذف سي وفا کلمې ته حرکت د چا ورکول شي نو قاف تم ځا حرکت د زمي ورکو نو څه چلو شو قلنا قلنا قلت قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما دې ټول کې هم دغه خبره ده دا پاسل کې قول نه قول تا قول تا قول تما قول تم قول تی قول تما قول تو دې ټول کې هم دغه درې قاعده جاری شي څو قاعده پکې جاری شي اول نمبر د قال والا قاعده دوی نمبر د انتقال ساکنین والا قاعده دریم نمبر د قلنا مثال دا قلنا قلنا فاصل کې څه شو با قلنا فاصل کې نه قلنا فاصل کې تا ولنو دلته وای مضمون د ما قبل د فتحه دا وام پالک سره بدل کړه قال ولا قیدی د وجنه نو قال نتی نه جوړ شو اجتماع د ساکنین را په مابین د الف او د لام کې بیا الف دا التقاء ساکنین علی غیر حده او ساکن اول څه شی ولکه مدو چې انتقال ساکینین علی غیر حده راسی او ساکن اول مدین نو چې کېږي حذف کېږي نو د الف هم حذف کو نو چې تنه جوړ شو قال نه تی جوړ شو بیا اوس دغه قاعده مطابق دا فاطم فاطم حرکت د زمي ورکو ترسو دلالت کی پاس کړ د چا باندې اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ واو مضموم ہو یا مفتوح صغاه ماضی معلوم کا شش اقسام میں ثلاثی مجرد اقسام میں اجوف ہو پھر واو الف کے ساتھ بدل کر گر جائے د خفنا او د بیان والا قانون د قانون حکم دی وجوبي مطلب د قانون دا دی چې واو مکسور وي واو چې شوی یا یاوي یا یا عامه د کوم مفتوح وي کوم مکسور وي او کچي شوی مضموم وي صيغه د ماضي معلومه په شش اقسام کې دا د ثلاثي مجرد نه او په اقسام کې دا چې شوی ناقص وي چې شوی او اجوف وي نو قاعده دا ده چې کله دغه وو منصوره یا یا مطلقه کوم مفتوحه کوم مکسوره دا طالب سره بدل سي او بیا د غالب اسمه ساکنه د وجه نتی شي سي نو فا کلمه تبع حرکت د کسری ور کول شي وجوبان ولی ځکه د وو په صورت کې بدلالت په دې خبره باندې کې چې دا باب کې شي مکسور العين دی او د یا په صورت کې بدلت په چا باندې کوي حذف د یا باندې کوي لکه خف نه دا فاصل کې خا وف نو نو قال ولا قادی مطابق وهم په چا سره بدل ک علي سره نشيت نه جوړ شو قاف نتی جوړ شو التقاء ساکنین راغله او کوم التقاء ساکن على غیر حده هو او اول ساکن مدو نو اول ساکن چې شي ک حذف کو نشيت نه جوړ شو خاص سنت دي جوړ شي اوس دا قاعده ورته متوجي سو فا کلمې تم حرکت د جمع کسری ورته تر څو دلالت کوي په چی باندې علاقه په دې باندې چې دا انا په کسری د عین باندې دا باب چې دی مکسور العين دی مثال د یا بسنګ لکه بیانه بیانه پاسل کې چی شی وو بایعنه یا متعرب عقل تی مفتوح پالیشن با عنتی جور شد انتقال ساکن علی غیر حده راغی اول ساکن مده و حزم کو نو با عنتی جور شد و سنفا کلمه ته حرکت کسری ورته ترسو دلالت کې پچی شي باندې حسبیت دی یا باندې اس قانون کا مطلب یہ ہے واو مکسور ہو اور یہ عام ادا کا مفتوح وی کا مکسور ہے کا مضموم ہے صيغه د ماضي معلومه شش اقسام کې د ثلاثي مجرد نوي اپ تقسام کې دا ځو کو نه دا واو یا دغه واو یا په الف سره بدل شي او بیا دا غورځي نو فا کلمې ته حرکت د کسری ورکول واجب دی یا کی صورت میں کسرہ اس لیے دیں گے تاکہ کسرہ یا کی حذفیت پر دلالت دی یا په حذفت او واو په په صورت کې کسرہ ذکر ورکو ځکه چې د دې کسرہ بنیت یعنی بنیت باب پر دلالت کوي په اصلیت د باب باندې دا چې شو کې دلالت کوي یې باب اصل می ماضی مکسور باندې مثال د واو بچنګ لکه خفنا دا الک الی اخره منکو مثال د یا لک بعنا او هبنا او هئنا دا پس کې بیانا او هیبنا او ها یؤنو نو دا اول د مفتوح یا مفتوح هغه یا مفتوحي مثال دی دویمه د یا مکسوري او دریم د چا مثال دی یا مضمومي سه نو یا په الف سره بدل کو التقاء ساکنین د وجنه او غورځي ولا نو بعنا او هبنا او چې شي ته جوړ شو نه تی جوړ شو ورپسې قانون دی د قیل او د بیع ولا قانون او د قانون حکم دی قریب الوجوب او مطلب د قاعده دا دی الکه د قانون حکم دا دی چې کله واو او یا واقع شي په مقابله د عین کلمې د فعل ماضی مجهول کې مختصر خو دا ده ښه اسانه چې کله واو او یا واقع شي په مقابله د عین کلمې د فعل ماضی مجهول کې نو د اصل نماز وا درې وجوهات ویل شي د پدې کې جایز قاعده د دقیل او بیع ولا قاعده د قاعده حکم دی قریب الوجوب مطلب د قاعده دا دی چې کله واو او یا واقع شي په مقابله د عین کلمې د فعل ماضی مجهول کې نو د اصل نماسی وسو وجوهات ویل جایز دي درې یو خدا دا چې خپل هغه خپل اصلي وجه وای دویم وجه پکې څه شي دی چې حرکت د واو یا نقل کې چاته ورکی ما قبل ته ورکی دریم وجه دا چې دا واو یا څه شي کې ساکنه کې او سلورم وجه دا سو د اصل سره چې په دې کې څه شي وکي اشمام ویل کې اشمام دې ته ویل کېږي مائل کرنا کسره کو زمه کې طرف چې ته دا کسره د سیاده کې چې بوی د زمې تیراشي او دغه شانته زما د سیاز کې مایله کې چې هغه نه بوی د چا راشي زما کسرت نه کسره زمي طرف ته مایله کې او یا د چا طرف ته مایله کې واو طرف ته مایله کول نو دې ته چې شول کې الکه اشمامل مثال به څنګه لکه قیله دا پاسل کې چې شو او ویلا نو یو خدغه اصلي وجه پکې جایز ده چې څنګه وای او ویلا وای دویمه وجه دا ده چې حرکت د وو نقل کې ما قبل چا ته ورکی قاف ته بعد سلب حرکت دی قاف دا قاف نه اول حرکت لري کې او د حرکت وو وو حرکت چا ته ورکی قاف ته ورکی چې چې پتی نه جوړ شي قولا بیا وو ساکن مخکې ته کسره کما قاعده ورته متوجه میعاد ولا قاعده نو وو په چا سره بدل شي یا سره نو چې به تنه جوړ شي قیل فتن دا سو جواسو دوا بم په دا قیل د څه ادا کې کنه دا کسره مایل کې چاته زمې ته چې په دې کې شما موسی نو قیل به څنګه ویل کېږي لکه ها قوله وایي چې څه کېږي قوله وایي نو قوله ویل نو دا اهم چې د اشمام پکې جایز دی د سو جهات سره د اشمام سره درې دریم وجدا دا چې خپل دا واو یا ساکنه کې واو چې چکی خو وی ګور بوی حاکم دغه ده بوی حاکم یا حرکت نقل کې ما قبل چاته باور کې با ته باور کې چې شپتی نه جوړ شي بی عبتی نه جوړ شي او درې موجه پکې دا ده چې دا واو او یا ساکن کې واو یا چې کې خو لکه واو ساکن کې نسبت نه جوړي قولا بو عقبه دا بو عقبه دا یا ساکن کې چې به تن جوړ شي بو یا بیا دلته یو قاعده ورته جوړیږي متوجه کیږي چې د یو سره ولا قاعده ده چې یا ساکن مخکې چې زمون دا یا 50 سره بدلېږي یو سره یا په سره بدل کې چې به تن جوړ واه نو اصل نه ما سوا علاوه دي کې سو جواب پیل جزي همدغه شانته همدا قاعده په مزیدو کې په انقو دا او پوښتو ده کې انقو د فاصل کې اون انقو ویدا ده نو انقو ویدا کې د درې وړه جایز دي انقو ویدا کې حرکت دوه نقل کې ما قبل قاف ته ورکه او و 50 سره بدل شي نو شي چې به نه جوړ شي انقیدا او بیا د کسره زمي طرف ته امایله ک ان اون کو دا وای دا هم جایز ده او دا رنګ د سیم جایز ده چې دا وسه اون کو ویده ده دا و ساکن کې نو څنګه وای اون کو ده اخت یره ده لیکن دغه وجوهات جایز ده دا جایز ده اخت یره کې حرکت ده یا نقل کې ما قبل خاطه ورکې نو چې شی بتنه جوړ شي اخت یره نو چې شی بتنه جوړ شي نه اخت یره ده حرکت یا نقل کې ما قبل تا ته ورکې نو چې شبه تي اختیرا دام جې بیا اختیرا کې چې شته کې الکه اشمام کې او دام جې چې دا یا ساکنه اخت یره ده نو یا ساکنه اختیرا به جوړ شي بیا هغه یو سر ولا قاعده د وتنه یا ساکنه مخکې ته زما 50 سره بدل کی او سره بدل اس قانون کا مطلب یہ ہے واو اور یا مکسور ہو ما قبل د تینه مضمومی صيغه وی الکه د چا ماضی مجهول په شش اقسام کې د ثلاثي مجرد نو یا د مزیدونو مزیدونه دوه بابونه وای مراد دی یو د باب افتعال ته مراد دی بل چې د باب اب تقسام کې د اجوا فی اور اس کی ماضی معلوم میں شرط دا چې ماضی معلومه کیم معلومه کیم څه شي وي اعلال پکې څه وي تو اس میں ما سوائے اصل کې تین وجه پڑھنے جائز ہے یو کسرا کو گرانا کسر کو نقل کر کې ما قبول کې دینا اور اشمام نه دغه اشمام د دې کسری سره تړلې ده دویم سره سره تړلې ده اشمام دا د چې مایل کرنا کسرا کو زما کې طرف او یا ساکنه وو طرف ته مثال د ماضی مجهول بداوي لکه قولا او بویا مثال د ماضی مجهول چې ثلاثي مده لکه اون قویدا او خیرا په دې کې ماضی معلول کې ملال شوی دی ځکه ماضی د دې قولا چې راځي قال کې ملال شوی دی اون قوله اون قویدا ماضی چې راځي ها انقاد راځي او اختو میرا ماضی چې راځي اختار اگر ها ان کې ماضی معلوم اعلال هوا اس لیے ما سوا دا سن په دې کې درې وجې جایز دي او اگر کسرا کو حذف کیا کسرم حذف کا نو بوع اختیرت جوړ سو بیا د چې چلو سو پر ان کې یا کوو کې سات بدلا دیا یو سر والا قاعده د وجنا د اختیره کې موږ دایا 50 سره بدکا اختوره نه جوړ شو تقول او بوع انقود اختوره هوګي او کسرا کې نقل کر کې ما قبل یا توقیو لا انقیو دا یا دا جو په واجب د ماضی مجهول تنه جوړ شو پر ان کې واو کو دخیله ولا د میعادون ولا قاعده د وجنم په یا سره بدل کنو قیل بیا انقیدا او اختیره نه جوړ شو او درې موجه په کې اشمام هم جایز ده ان دونو حالتو کې درمیان واقع هي اگر ماضی معلوم میں اعلان نہ ہو تو وه یې وجه جایز نه هوږي کمازي معلومه کله نه وسو نو بیا دا جایز نه ده لکه عویرا او سویدا دي کې واو یا مکسوره زمد نروسته واقع شوی دي لیکن دا وجه ځکه پکې جایز نه دي چې د دې ماضي معلوم چې عویرا او سیده د پاغي کې څه نه ده شوی اعلان فائدہ کمه خبره کوي چې قیل کې دا وون ولې په یا سره بدل کړ د معاذون د وجنه او بو دا بو کې دا وون ولې په یا سره بدل دا یا مولې په سره بدل کړ څه د وجنه یو سر والا ده ورپسې قانون د الکه دی یقول تقول ولا قانون د قانون حکم دی وجوبي دم ډیر آسان قانون دی او مطلب د قانون دا دی چې دا د چې پرونم سبق نه دی ویل بیا هم نه دی اسینه چې پاتې شي او دې باران کې زده نو لدی نه راغلم او زه داغه حق ما ادا کول پکار نو قاعده د یقول تقول ولا قاعده د قاعده حکم دی وجوبي مطلب د قانون دا دی ډیر اسانه خبره ده واو او یا متحرک وي او ما قبل حرف سیتی چی چوي بس حرکت دوه یا به نقل کی چاته ورکی ما قبل کې ورکی اسانه قاعده ده یقول تقول ولا قاعده خلاصون دغه ده یقول تقول ولا قاعده چاته ویل کی دغه قاعده ده چې واو او یا متحرک ما قبل حرف سیتی چوي نو حرکت دوه یا به نقل کی چاته ورکی یا به تاسو یو پر کما قبل حرکت د فتحې وو نو دا واو یا په تاسو سره بدلېږي الف سره اوس مثال وای لکه یقول تقول دا د واو مثال دی واو یا موږ خو دې دا پاسل کې چې شی ولکه یقول او تقول واو متحرک ما قبل تحرف شي ساکن حرکت دوم نقل کما قبل خاف تم ورکو یقول تقول مثال د یا بسنګ لکه یبيع تبيع دا پاسل کې یبيع یا متحرک ما قبل تحرف شي ساکن حرکت د یو نقل کما قبل تمرکن یبيعو او کما دغه یقول کې حرکت د وخت ما قبل تور کو نو هغه زما و و په خپل حال باندې پرې کو یا بیعو کې چې حرکت د یم نقل کما قبل تور کا هغه چی شي و کسره و ایام په خپل او کچ دا حرکت د فتحي و نو دا بیا دا و په چا سره بدلږي لکه یقال تقال دا فاصل کې یقول او چی شو تقول و متحرک ما قبل تر کې ساکن ها خو یو څو شرطونه دي په دې کې خالي دا شرطونه خبره وکړه کړې ده یو شرط دا دی ښه اسان اسان چې دا واو یا دا به د ملحقات او د عین کلمې په مقابله کې نه راغلي دا رنګ دا شرط دویم شرط دا دی چې دا کلم دا به د ناقص او د عین کلمې په مقابله کې نه راغلي دا واو یا دریم شرط دا دی چې دا کلمه په معنا د لون او د عیب سره نه او دغه شانته دا کلمه به د اسم علی صيغه نه وي دغه شانته دا به د اسم تفضیل صيغه نه وي دغه شانته دا به د فعل تعجب صيغه نه وي او دغه شانته د اعلان د ودینه د دې کلمې التباس به د چا سره ناراضي یو مشهوري کلمې سره ناراضي او کچې تراتونو بیا بیالاله نه کوي وای اوس کتاب کې اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ واو اور یا متحرک کو ما قبل تنار فی سی ساکن وی او واو یا اصل می سلامت یو شرط دا چې د دې پاسل کې باید اعلان شي اصل مراتی څه دی ماضی کې باید فقط د دې اعلان شي نو یقول تقول ماضی تی څه راځي قال راځي قال کې تی څه شوی دی اعلان شوی دی فعل یا شبه فعل کې عن کلمې کې مقابله مه هو فعل یا د شبه شبه فعل خو چاته لکې اسم فاعل اسم مفعول دي شي هم ته بلکې شبه فعل سے مراد تین چیزیں ہے مصدر ده مشتق من المصدر ده اسم جامد هغه اسم جامد جو فعل کا هم وزن هو بیا هم د کوزن سوری به کوزن عروضی وي او ټول وزن سوری او عروضی روس تر روان دي تو اس وا اور یا کې حرکت کو نقل کر کے ما قبل دین واجب ہے حرکت نقل کرنے کے بعد دیکھیں گے حرکت چې کله نقل کو او بګورو کچرته واو مضموم نو پخ یعنی ما قبل مز... کوو مضمومه حرکت هم نقل کما قبل تمر کو نو دا واو په خپل حال باندې پریدو لکه یقول تقول کچرته په واو باندې حرکت د فتحي و غم مخ ته ورک نو واو په الف سره بدلو لکه یقال دا فاصل کې یقول او کچرته په دی واو باندې حرکت د کسری وو او مخ ته مرک نو بیا واو ما قبل مکسور ګرځي نو بیا دا واو 50 سره بدلږي لکه یقیل فاصل کې چی شی وو یقبلو اس اصل کې یقبلو اس طرح دغه شان ته کده یا هر یا مقصود حرکت هم نقل ک نه په خپل حالت باندې پریدو لکه یبيع اصل کې یبيع کما مفتوح یا په الف سره بدلو یا یباع او کما مضموم نه دا په 50 سره بدلو لکه یغوت په اصل کې چی شی یو تو حرکت د یا نقل ما قبل غیر تمر کو نو یا غویتو ته جوړتو یا ساکن ما قبل ته زما یو سر ولا قاعده د وجنم 50 سره بدل ک او سره مثال د واو او ریا مکسوره مزومه چې په شی په فعل کې واقع لکه مبيع مقيل معون مبيع فاصل کې شي شو یا متعارف ما قبل ترفیسی ساکن حرکت یا نقل کما قبل با امر کو مقوبلون دا فاصل کې شي شو دا مقيل فاصل کې مقو حرکت دوام نقل کما قبل قاف تمر کو نو چې ته نو جوړ شو مقيل واو ساکن ما قبل ته مکسور 50 سره بدل ک مقيل ته جوړ شو معون دا فاصل کې شي شو نه معون په اصل کې بس خالی نقل د حرکت هم کړی مس دا اول مثال ته مصدر دی دویم باب د اسم فاعل د باب دغه دی اسم فاعل کې باب فعل شي او درې مثال د چا دی د اسمي جامد چې د د تن شروع په وزن دی دا معون په وزن د چا سره راځي تنصرو په وزن راځي او کنه راځي بالکل معون دا په وزن د چا سره راځي وزن سوري ده ښه د سینه د چرته برابر دی التم می متحرک دی دلته متحرک دی ا حرف اول دلته دویم حرکت ساکن التم ساکن دی دلته په حرف ثانی ثالث او رابع باندې زمد او په معون کې حرف ثالث دغه باندې شته زمد واو یا حرکت ما قبل تكونو مقبل ته جوړ شي بیا واو ساکن مزر ما قبل ته مکسور د میعادون والا قدی د وجنه په یا سره بدل ک نو مبيع او مکیل او معون ته نه جوړ شو معون په وزن د مقول په معنا د معونت اعانت سره راځي خو بشرط کې یو شرط دا چې دا واو یا د ملحقات او د عین کلمې په مقابله کې نه لکه اجوان د ابیان ع دواړو کې واو یا متعارف ما قبل ته نه نور کولې ځکه دا ملحقات تر چا پوری دي احرام جمع پوری دي دویم شرط دا چې د ناقص د عین کلمې په مقابله کې نه لکه یقوا او یحیا کې یحیا کې یا متعارف ما قبل تر فیسی ساکن حرکت دی یا نقل نه نقل کولی ځکه دا د چا په مقابله کې راغلی ناقص د عین کلمې بل دا کلمه شرط دا چې په دې کلمه کې معنا د لون او د عیب بنوي لکه اسود دا او یبیزا او اعور او اسید دا په دې اول دواړه مثالونه چې دي دا د چا دی لکه د لون دي او رستی دواړه مثالونه د چا دي عیب دي نو دلته د حرکت او یا ما قبل ته ځکه نور کو چې هغه کې معنا د چا ده او دا د اسم علی صيغه و نو مقبل نو مبدع انت خارج سو ځکه دا دلته نقل د حرکت ځکه نه کو چې دا چی شی ده لکه اسم علي صيغه ده بل شرط ده چې دا به چې تفضیل صيغه نه لکه اقول او بیا دلته حرکت وو یا نقل نقل کو ځکه دا صيغه د شو تفضیل دي ما اقول هو اقول به ما بيعه او ابي دا حرکت یا نقل کو ځکه چې شه دی لکه وم شرط ده تعلیل کرنے کی وجہ سے اس کلمے کا التباس کسی مشہور کلمے کے ساتھ ہے چې د اعلان د وجنه د دې کلمه التباس د چا سره نه شي په مشهوري کلمې سره نه شي لکه تصویر او تمييز او چې چې واخلا تقوال او تسيار دلته حرکت د واو یا مونږ نه ما قبل تنور کو چون کې تعلیل کرنے سے اعلان کولو د وجنا دا ټول کلمې په ملتبس د تعییر طبيع سره او د تخاف سره او اگر تعلیل کرنے سے وہ کلمه ملتبس ہو که التباس راضی خو د فعل غیر مشهور سره بیا به اعلان کو لکه تباع دا فاصل کې تیب یعنو یا متحرک ما قبل تی حرف صحیح ساکن یا حرکت هم نقل کما قبل با ته مرتب یا ساکن ما قبل تی مفتوح الف سره به جوړ کړو تباع تی جوړ شو دا د بیعون اجوف یی باب د ضربه ضربونه ده نو د یا فتح ما قبل تور کوالي سره تباع تی جوړ شو اگر کوي دا د تخالن مضارع معلوم سره د التباس راځي چې دا فاصل کې تخیلوه د خیل نه د عالمي علمونه ده لیکن تخال الوزن کی شی لکه غیر مشهور دی چونکه غیر اهل حجاز حروف اتینا کو سوا حرکت حروف اتینا کو سوا یا کې حرکت کسرا کې دیکر جوازن اس طرح پڑھتے یعنی دا من چې دا د غیر اهل حجاز ده کنه دا د عالم يعلم کذا تعلم اعلم نعلم دا يعلم تعلم دي کدا وجهات کثره جائزه پتا د اهل حجاز علاوه د نور خلق مسلک ته کوي حرکت دی هم نقل کما قبل با تمرکن مبوع کې جوړ شو نو چې شي نه جوړ شو مبوع کې جوړ شو بیا زما یا پر زما ثقيل تا یا باندې زما ثقيل تا ما قبل تور کو بیا زما منقولین په کسری سره بدل کړه ولې بدل کړه یا د مناسبت وجنه نو چې شي نه جوړ شو مبيع کې جوړ شو اوس خلک څوک څوک د څه چل کې چې یا حذف کوي ولې حذف کوي لکه وای ځکه چې دا و ځکه نه حذف کوي چې دا و او علامه ده ول علامتو لا توصف او څوک دا و حذف کوي ولې ځکه لانه زائد و زائد وحق بالحذف نو بیا کا یا و حذف کوي نو مبيعون به جوړ شي کیا حذف کوي نو به چې به جوړ شي مبيعون به جوړ شي چې به جوړ شي دا به میعادون ولا قاعده د وجه نه دا 50 سره بدل شي بیا به په یا سره بدل شي نو مبيعون کې جوړ ها التقاء ساکنین راغله یا او د و په منځ کې بعض شرطیان یا حذف کې ځکه لأن الواو واو علامه علامه حذف کې نو مبيع انت جوړ شو بیا و ساکن مصدر ما قبل ته مکسور واو په یا سره بدل کونو مبيع انت جوړ شو مقیلو بعض شرطیان دا واو حذف کې ولی ځکه دا زید و زید بالحق نو مبيع انت جوړیږي اور اجوب یای می تصیبات یا پاجو فی ای کې ډیر ځینو کې تفسیر راغلی یعنی یا کو برحال رکھنا او زما کو ما قبل طرف کې طرف نقل نه کرنا وې دا راغلی دا لکه مبیوع مطیوب معیوب مخیوط مدیون وغیرہ دلته ګوره اکثر دلته نقل نه دی شوی همدا په خپل حال باندې وغیرہ او واوی می تفسیر کم راغلی دی لکه مسبوغ مسبون مقودۃ مسیدۃ مشورۃ مجد د دې کې تفسیر کې باوجود علت تعلیل کې شاذ هي الکه کدل ته اعلان کوي کنه وغیرہ کې تصحیح باوجود علت تعلیل شاذ هي چې دا سره د تصحیح نه راغلي دي ښا او علت اعلان هم ورته متوجي دي کنه وو یا متحرک دي او بیا په دې کې اعلان نه ده شوی نو دا چی شه ده لکه شاذ ورپسې قانون دی د دوحیه والا قانون دا وړو کې قانون دی د قانون حکم دی وجوبي قاعده قانون د مطلب دا دی چې کله وا واقع شي په مقابله د لام کلمې کې قانون دی د دوحیه والا قانون قانون حکم دی وجوبي مطلب او مقصد د قانون دا دی چې کله وا واقع شي د لام کلمې ته مقابله کې او مخکې د واو نه مقصد کسره وي دا واو په قیاس سره بدلول شي وجوبا لکه دوعیه دا فصل کې څه شو دوعیه واو واو راغی لکه لام کلمې د فعل کې ما قبل ته کسره ووم په چا سره بدل کړ یا سره داعیتون دا فاصل کې چی شو دا واو واقع سلام کلمې په مقابل کې مخکې ته کسره او یا سره بدل کړو چې ته نه جوړ شو داعیت ورپسې یدعو تدعو ولا قانون ده